الضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظا شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما د مهماتو د تجوید نه یو اهمه خبره دا ده چې قاری حروف متشابهه فی الصوت پیجنی قاری سو پیجنی هغه حروف پیجنی چې په आवाज کې د یو بل سره مشابهت لري او د یو حرف د بل نه د جدا کولو او د امتیاز طریقه وپېژني. او یو داسې استاد ده ته ملاو شي چې هغه ورته د دې دواړو په منځ کې فرق وښيي. د ضاد او د ظا فرق به د کتاب نه نه زده کې او داسې به هم نه کوي چې شاګرد نه استاد زده کې. د شاګرد نه استاد زده کې بیا وایي وي د غوا په شان وایي د ضاد مون پوره وضاحت کړو چې دا به آیا د غوا سره مشابهت لري کنه لري هغه ته ضرورت نشته بس ابن الجزري درته دا باب کې خود د دې فن امام دی او سوي والضاد باستطاله ومخرجي ميز من الضاء ضاد په صفت د استطالت او په مخرج سره د ضا نه جدا کا سیکا ابن الجزري وی جدا کا او ستا کار د کتوې مشابهت ته بس مشابه کا ور سره تو قسم عجمي هغه وای میز میز څه ته وای جدای کته حتی په आवाज کې اوس وې وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره د جدا شو لواس کې خو یو شی خو وخت کې د لګ چلو کو رو دی وې دا بل لګ زرو ناظره او ناظره خوشی شونه جدائی بدا سی رازی ناظره ناظره اوز جدا شو مجیز وضاد او ضاد چې د باستطالتن په صفت د استطالت سره اور بند ساتي کنه ومخرج یو په صفت د مخرج سره میز جدا کا من الضائد ضانا وكلها تجي او دا ټول الفاظ پاینده وو اشعار کرا روان دي فی الضعن که ظننی هغه تفصیل زرستو کوم چې په هر طریقه راشي که ظنوی که ظننی که یظنونی چې د ظن معنی کیف جاء وعظ سوا او دارنګ وعظ دام وا سره وایا سوا عضینا علاوه د عضینا نه ځکه هغه ضاد سره ده ها څه سره ده په ضاد سره ده دا به ضان نه ظل النحل سوره نحل کې چې ظل راځي زخرف سوا او سوره زخرف کې چې ظل راځي دا دواړه برابر دي ظا سره وایا دارنګه کون ته فقدن دوا سره وایا وجميع النظر او ټول مشتقات د کلمې د النظر نظر او ينظرون فناظره ناظره دا ټول کې بسې واوي الا بویل مگر په صورت ویل للمطففین کې چراغله ده واولا ناظره ناظره او هغه اولنې ناظره په صورت انسان کې چې ته صورت الدهر وایي دا سورۃ القیامه کې سورۃ القیامه کې ویل للمطففین کې سره راځي والغيظ لا الرعد وهود قاصره نګوره الا بويل هل واولى ناظره دریو زینو کې څه شی د ضاد سره یو سورته ویل للمطففين کې سورته مطففين دویم هل هل اتى على الانسان کې کوم ځای کې دی والغيظ للرعد وهود قاصره نو دغه درې څه شول درې مو پیجندل یو الا بویل یو هل دوا اولا ناظره درې دا دوا سره والغیظ او غیظ نه چې کومه ماده قران کې راغلي نو هغه په څه سره ده وا سره ده لکه وما تغي دا دا والکاظمین الغیظ للرعد نه هغه چې په سورته رعد کې راغله ځکه هغه سره ده ضاد سره ده قاصره دا دواړه په معنا د کمی دي څنګه کمی یي دوه مقصدونه دي یا خود دې دوات باندې چې کوم دغه په څه سره دی په کمی سره لیکل شوی دی اولی وا چې لیکن ور سره باغ وګدل کيم لیک او دوات کې دانشته نو کوم یو کم شو دوات کم شو نو یا کمی واله تو وای مشابه د زور سره ولا يحوض على طعام المسكين وای تو ته تیز وای مزم نه کوي مزه کوي رپی وبنس کی فرق نه معلومي کته ډیر کوشش وکړو چې ورګه پلاني ځای کې غاښ جنگو وډینګي ځای کې سکو جبه جنگوم خو بس هسې دې دوکه ورکړه ټولو خلکو خپل هم په دوکه کې بروت ولا يحو نو يحو کډر زور نو کې غوا ده نه نشوي الا به باد کیږي چې باد شي ولا يحب څه شي زمونږ اختلاف په دوه خبرو کې دی چې ضاد دی او که را ده پوجه غنا ای سره زموږ کار نشته کم خلک جوړ ولا يحز على طعام المسكين ای دې الله سوکي پوه کی او الله دې وبخ نشي ای سره زموږ کار او چې سره ضاد ته زواد وایي ته به د هغه سره څه خبره وکړې خبره خو به د هغه چا سره کوې چې هغه څه وایي چې وا ده نه شي که څه سره وایي زواد دی نو ته به څه وکړې ته به خبرې نه کوې په خپل خبره به پیمانه شي ما ان ندمت على السكوت مره ولقد ندمت على الكلام مرارا زه کله هم وای په خبرو نیم خپیمانه شوی په په چپوالی خو ډېر کارت ته زه په خبرو څه شم خپیمانه شوی بچې پوېږي چې څه شي څلو وای څه شو دی غو غوز د نجی بني ها لاندې خیر ده خو زونه ډېر دی خو چې په دې طرف رانه شي ها دو ګور روان او ته وترالې ته موږ له خځه زره ورسېده تبرو که زوز دا سپیکر بندون دا زمان پورې تفصیلات و خبره یو لانه ده شې بیا په وراله او دارنګي سورته ماعون کې سوې ولا يحب ولا يحب سیدا نو هغه باد ده کم معنا چې د تیزی ورکو ما پس سره ده په باد سره او د کم معنا چې د حو په معنا د برخه انه لذو حو عظیم نو هغه په وا سره ده سیدا اوس مې زر لویلی سبق لغوک شي فاتل لسکه ته یو مچې لې سره کړی ته یو پوکي وردن نه جزر بل پوک دا د درانه دا په بنين کې مشهور اختلاف ته دا خو مې لفظي معنا او که اختلاف دا دی ما ته وګورئ په دې کې دوه قراتونه دي ضاد سره او واز وا سره نو وې دي کې دوه قرائت دي زته ما ته په आवाज کې جدا کا چې ته ضواوي ته ضاد نه ضوا جوړه نو هغه بسنګ وي ادر ته زوا نو شهاب لاوي هم به ته سوای ګور از اول دعا دعا ورته ویم نه دا اول دعا دعا سوا دعا وما هو على الغيب بالظنين ریکارډینګ دی ورواټو چې پته وي یو شی دی ځوان فرق ته اوس ګورا بالظنين بالظنين بالظنين بالظنين اوس فرق معلوم ميز من الله دا معنا ده چې ونه دا ميز معنا ده خجی ناظم صاحب مقصد په دې باب کې دا دی چې ضاد او ضا په دې کې صفتی اشتراک هم دی اګر چې مخرجونه جدا جدا دي نو خلک د صفتی اشتراک د وجه نه سکه اواز یو شانتی کین نو ناظم صاحب وینا دا یو بل نه جدا ک مخرج وي نو دي امتداد ته استطالت وایي په وو اشعارو کې هغه کلمات ذکر کړ چې قران کې راغلي دي د وا د مادینا تقریبا 29 واګانې د ذکر کې چې قاری صاحب دا وا وای او د دین علاوه دوا دی وای مصنف کمالو کو دواګانې ذکر کې کدوا دونه ذکر کړه وکړه هغه ګران دی په ویلو کې یا دا ویلم نشو هغه آسان درته ذکر کې چې پرې چې ته خراب نشي ها دیم دا ده چې چونکه ضاګانې کمی دي په قران کې او ضادونه زیات دي نو هغه که ذکر کول بیا به دا شیرونه به ډېر وګد شي او دا خو چون کې رساله ده نو دې کې د اختصار نه کار غستل پکارو وعن دا سورت نحل کې راغله اتیایم آیت کې یوم ظعنکم و یوم اقامتکم دا په فتحې د عین سره نافع صاحب ویل او ابن کثیر او ابو عمر تاسو قراءات الله توفیق درکې یوم ظعنکم دو قرات سره ظعنکم نور غتنو کې ظعنکم دویم ده د مبصری ویل فی الظعن ویل دا ویل دا تقریبا قران کریم کې پس 24 ځایونو کې راغله ابن المصنف وای چې دا دوی ځای راغله او د سورته بقره دوه ځایونه ته پاتې شي ځکه هغه فرمایي كظلل ظليل وشي كنا دريم نمبر ده الظهر دا ظهر په زمید الظاسرا په دې شکل کې قران کې نه راغله البته د دې ماده راغله ماده څه مطلب چې دغه الفاظ په دغه معنی استعمال شي ظهر معنا څه ده ظهر معنا د ماسپخین وخت ته لفظ د عومی دا قران کریم کی 113 کرت راغله دغه شکل باندې نه راغله دا کوم چې د شعر کې ذکر کړ خو د دې معنی څه ده د دې معنا دا تعظیم یو شی لوی ګڼل ويعظم له اجرا يعظم اعظم عظيما العظيم دا ټول د دین دی پنځم د الحفظ حفظ معنا د حفاظت نگرانی دا 44 کرته قران کې راغله ها دا د چې کوم الحفظ ذکر کړه کنه نو دویش کړه ته خدا راغلی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ده اوس نخ کاری مالا اتا سر شدي خو نه استه ګوته پکې چې موږ لوخ کاری دا تو درې غلې ودرېګا نه مال نه ښکاری بټنو لوګورا لکه دیوس په کلاس کې بده دوه ته غټ کس نه کښتا او د مال نخ کاری دا سه ځان پټ کړي ولاړ یې دغه شان اتم وتر خان دی دا خندا کوم څنګه د اسرافیل به مش پیلې ده مړی ژوند دی کوي خندا مو بچو مشومان چې بچا بای شي دهغه له خاندیدو ا به مو زما خبرو کې اثر شته کس خاندول شي او څومره د دې په تجوید ته ځم شي دا هغه کمیس ته ځم نو تر کلاس کا ټکا ظهري دم لا توي الظهر مفهوم القراء ونزل ضيف القراء وجمع قرية قراء كمكة ويثرب هنول لسكرة تراغل الظهر صحیح ده جمع د دې راځي ظهور ظهریه سورته هود کې راځي دا تقریبا نولس کرت راغله مصری صاحب ذکر کړي او هر چې قول نه خالد د او چې خالد الازهری صاحب وی وقع فی القران موضوع واحد یو ځای راغله نو دا خطا ته واقع شوی دا اللفظ اللفظ قران کریم کې تاسو لیکل به زګورم دا کم نوی طلبه چې دین مازیګر چې څوک څوک لیکل کوي او څوک نه کوي ظلما پمانا د ظلم قران کې لغون تراغله ده دو سوا یو کم نوی ډیر نه راغلی قال لقد ظلمت فاستغلظ واغلظ عليهم غلامي د تیارو ته وای 26 کړه تراغله ابن المصنف وای سل زراغله خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا ده کوم چې شرط شرح د مصری او د رومي کې دي چې دا 26 کړه تراغله او دارنګي بل دې دا ومره خط تم ډیر خپل دی کم طرف یو نه سلام اچاو لیکل اوس دی ولیکل ها اوتر سبانه به ان شاء الله تاسو سره کاپیانی وي او ور سره ور سره به وی غم یې دا زما غلطی ده زه لګیا خپل صورت یاسین په قوم تاسو دا شی نه ده کنه دا ریکارډینګ کوي ډېری خبرې دي چې موږ بریک نیسو تاسو له ما طریقه خولې و دې مصیبت نه تنګ شو یا تاویل تغیر معنا دا د لګ انتظار وکا سوکا انتظار لګو کدا سوارلس کرت راغلی ای بم پکې ودی او سوارلس یو ځای راغلی انتظر سوارلس کرت وانتظر وما دا تند ته ویل کیږي اوسم چې څوک شنو بدندي سو بجي یو لاس منه ها اتاندې دې داسې کی کنه دلته دوه کرخي جوړی شي نو سوشي وي بدندي یو لاس بجي نو غایو غوسی ته یو قران کې څو کړه تراغله یو لاس ډېر اختصار نه مې کار واغست څه شي نه اختصار درې مقامات مې ویلي ها سدي سدي پکې توه نو دا نو ویل شو چې تاسو وایو نو ویل شو دا هغه ځکه ظل النحل زخرف سوا پوه شو ما درته ظل نه کرا تراغله ده ظل دو ځای راغله ده سوره النحل اته 50 سمات سوره زخرف ول سمات او دا باقی و الفاظ چې دي دا یو ځای کې جدا جدا راغلي دي سورته حجر کې سوار لسم آیت کې راځي ف فظلوا او سورته طه کې راځي ولتا او سورته شعراء کې راځي فظلت سورة نحل اټاون سورة زخرف سترا کی په دې کې دا ظل چې ده ها ظل النخل زخرف سوا دا دواړه وي برابر دي څه شي دي د تلفظ په اعتبار یو شان دي یعنی دواړو کې څه شي دي یو شان صيغه ده دواړو کې ظل ظل ده بیا زوی وا راغلی د په کلمې د ولته کې ولته کوم ځای کې ده سورته طه 97 ورپسې سری بیا ولتم سورته واقعا 65 فضلتم تفكهون بیا ورپسې سری وبروم ولو په سورته روم کې ظلو راغله ده کنه څنګه ده لظلو من بعد یکفرون ده څنګه ده سورته روم کې 51 نمبر آیات کې راځي او سورته حجر 14 آیات کې راځي خو صرف فرق دومره ده دواړو کې ظلو ظلو ده خو یو کې لظلو ده او بل کې فظلو ده او یو ملل نه سورت شورا 33 کې راځي محظورا سورت اسراء شلم آیت المحتضر سورت قمر 31 کې راځي كنت فظا بقي متفق کینا خو مخامخ